الرحمن الرحیم واسکر فی الكتاب ابراهیم درې مواقع ده اوله واقع و د حضرت زکریا علی السلام چې الله ولزی ورک حضرت یحیی علی السلام دویمه واقع و د حضرت مریم بیبي بی بی چې الله غیله زوی ورک حضرت عیسی علی السلام هغه بیان وشو نن د حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام واقع ده یا د دنیا خلکو د توحید پابندیو کې د شرک نه ځان وساتئ که نور څوک منې او که نه منې نو عربو تاسو خو ابراهیم علیه السلام منې که نه تاسو وایې ابراهیم علیه السلام زمونږ نیکه دی او موږ د هغه په مذهب باندې یو نو راشه ابراهیم علی السلام وګوره دا غز کم دعوت دی هغه خو دعوت د توحید دی نو هغه کوي واسکرو را یاد کتو الله پیغمبر ته وی واسکرو را یاد کتو فل کتاب په قران مجید کې د خلکو ته را یاد کا په قران مجید کې ابراهیم واقع د ابراهیم علی السلام ابراهیم واقع د ابراهیم علی السلام الکه د ابراهیم علی السلام څنګه هستی و انه یقینا د ابراهیم علی السلام شه دی کان صدیقا او دې ډېر رښتونی بیا اندازې رښتونی و انه یقینا د ابراهیم علی السلام کان صدیقا هغه ډېر رښتونی صدیق هغه سړی ته وایي چې دونه تقوا او دینداری پکې وي چې د چا په ګمان هم دا نه راځي چې دا به دروغ وي او نبی یا پیغمبرو دا د صدیقیت لویه درجه ده خو د صدیقیت نه ګورې د نبوت درجه ډېر اوچته ده نو دا ډېر رښتونی مو او نبی یا پیغمبر مو نو چې ډېر رښتونی مو او پیغمبر مو نو الکه رښتیا وایې د هغه خبره چې دی به رښتیا یي که نه به یې رښتیا هغه به صحیح یي که نه به یې صحیح اس قال لابیه په هغه وخت کې چې هغه وویې خپل پلار ته اس قال لابیه په هغه وخت کې چې هغه وویې لابیه خپل پلار ته د ده د پلار نامه وه آزر دې پلار ته وایي ګوره پلار له د دین دعوت ورکول دا هم جایز دي څه ورته وایي خو دغه به یي په ډیر ادب طریقې سره به دعوت ورکې سوته وی یا ابته ای زما پلارا دا ګورې د مینې الفاظ دي ښه یا ابته ای زما پلارا ریاضه مزری استاد وی دا ابته ټکی زکه وی چې لګرا باندې مهربان شي خبره مې ومني خیال لري دا ماشومان چې زمیداری کنه او پلار راګیر کی و یا پلار یا بابا ممی و یا کا دادا ممی و نو زکه دا ټکی دوباره دوباره بیا هم ذکر کوي یا اباتی ای سما پلارا دا د مینې الفاظ دي دعوت چاله ورکوي د مینې په الفاظو لما تعبدو ولت عبادت کوي لم تعبدو ولی ته عبادت کوي ما د هغه چا لا یسمعو چې هغه نه اوري ستا خبره که ته ورته شل ځله وایې چې راورسېږه او را په مدد شه نو هغه ستا خبره اوري ولې ته عبادت کې د هغې چا لا یسمعو چې هغه نه اوري ستا خبره ولا یبصرو او نه تا ویني که ته ورته ډېر سر ټیټ کې او ډیر عاجزی ورته وکي نو خو تا نه ویني کنه نو بوت به تاسو ویني ولا یبصر او نا غویني تا ولا یغنی عنک او نه به فیده ورسی تا ته شیئا دس شي نستا خبر اوري نستا حالات ویني او نه تا ته فیده رسی نو ګوره بیا غټه کې وي یا ابته ای زما پلاره څه د مینې الفاظ دي د انبیو په خوله کې چې دا کم خواږه او دا مینه او محبت وکنه نو سړی وتاریان شي یا ابته ای زما پلاره انی قد جاءنی یقینا راغلی دی ماته من العلم دا علمنا ما هغه لم یاتی کا چې نه دی راغلی تا ته وره بیا پکې څومره عاجزي ده دا ورته نه وایي زه پیغمبر یم او زه لوی عالم یم او ته جاهل او ناپوه نه نه نه پیغمبرانو ته الله لوی شان ورکړی دی نه دسې وته وی بابا جی الله ما ته د دسې خبرو پویا را کړی دا چې هغه خبرو پویا تا ته نه ده درکړی شوی د دې وجه نه لږ وګ راته ونیسه یا ابتی ای زما پلاره انی یقینا زه چې یم قد جاءنی راغلی دی ما ته من العلم د علم نه ما هغه لم یاتک چې تا ته نه دی راغلی الله ما ته د دین علم را کړی دی بابا جی تا ته الله نه دی در کړی نو څه چول پکار دی قوم له څه پکاري چې د خپل علماو خبره ومني فتبعنی تتابداری وکزما امر ورته کوي فتبعنی تتابداری وکزما سشی لمی تابیداری وکا دا امر نه دی ریاضه امر دا جواب غواړي جواب ته یو سړی ته وې زمونږ دکان ته راشه مړه زمونږ دکان ته راشه ولی چې کاوه د باندې وسکم دا ګوره جواب شو زمونږ دکان ته راشه چې هغه پلانې شی درکم نو دلته دی وایي فتبعنی ته زما تابعداري وکړه اهدکه چې زه وښیم تا ته صراطا سویه لاره نیغه چې زه د ته وښیم لاره نیغه هغه الله ته چې کوم د ورتګ لاره ده هغه واقعي چې سړی د دې انبیو خبره د دې بزرګانو خبرې ووري اریان شي یا اباتی سو غفلت کې پراته یو یا اباتی ای زما پلاره لا تعبد الشیطان ته تابع ته عبادت مکوه د شیطان د شیطان عبادت سره دغه خبره منل لا تعبد الشیطان ته عبادت مکوه د شیطان ولی وی دا زمونږ د خپل رب دشمن دی ان الشیطان یقینا شیطان کان للرحمن اغه دی د مهربان الله د پاره عصیا نافرمانه هغه د الله نافرمانه دی او مسله څه ده ریاضه چې ستا څوک نافرمانه او زه د هغه تابعداري کوم نو دا ستا نافرماني شوه که نه شوه او خلک د نافرمانه سره څه کوي ډانګ ورپسې رالي ان الشیطان یقینا شیطان چې دی کان للرحمن هغه دی د مهربان الله د پاره عصیه نافرمانه د الله نه به درته عذاب ورسي نو چې د الله نه عذاب رسیږي د تنو جهنم ته بځي او د جهنميانو مشر ال د سوکي شیطان فتكون للشیطان نو شیبت د شیطان د پاره ولی یا ملګری دا د مینې او د محبت په الفاظو کې دعوت د دین ورکي د توحید پابندي د شرک نه راړولو اوس ګوره دی وته سوی دی وته په غصه باندې خبرې کوي په سخت الفاظو وای خا خا زمنګ د پلار او د نیکه خدایان نه مني قال پلار وته وای اراغبن آیات ګرځیدون کې اراغبن آیات مخ ګرځون کې انت تو عن الہتی د خدایانو زمانه یا ابراهیم ای ابراهیم قال لار وتوی اراغبون آیات مخ ګرځون کی انت تو اکل نکل مونږ د چسپکوالی کو کنه نو ته دا خبره کې مطلب دا رښت ته خوښ شې انت تو عن الہتی د خدایانو زمانه یا ابراهیم ای ابراهیم ما وی د دین خلی ته ګوره چا څه خبرې کوي او د بی دینه خلی ته ګوره لا لم تنتهي قسم کچره ته منی نشوي د دې خبرونه لا لم تنتهي کچره ته منی نشوي د دې خبرونه لا ارجمنک د ارجمن یو معنا دی لا اشتمنک او بده کنزم او استغفر الله استغفر الله مونږ چې چاته غوسه شو کنه نو سواته وایو زرو شه د مخې نه مې لرې شه وهجرني پرېږدمه ملیئن ډېر وخت چې مخې له رانه شي وهجرني پرېږدمه ملیئن ډېر وخت وی بابا جی بس لاړم دنه قال ابراهیم علیه السلام وتوی سلام علیک سلام دی پتا دا سلام د دغه د خدای رسخته بس لاړم دنه سلام علیکم ټیک د بابا جی زه خو دې ورټلم خو ګوره زه وستا خیر خوای غواړم دعاګانې بدل د الله نه غواړم الکه کافر د پاره بخنه غختل څنګه دي جایز دي کنه وای که ژوند دی نو جایز دی او کمړو نو جایز نه دی اوس غټ کافر دی د اخبار اخبارونو کې تاسو نه ګورئ چې دا ټوله دنیا په مخه کړې ده او داسې وې الکه دعا وکړي چې الله د دغه کافر ته بخنه وکړي مطلب دا دی چې خدای دې د ګناهونو نه خلاص کړي او ایمان دې د غل نه هغه وګرځي نصیب نو دا جایز دي ا چې مړ شو نو بس بیا خو پته ولګی چې دا سرکوزي کافر دی نو بیا بوله دغه نه غواړي بخنه انه یقینا د الله کان بی دی پما حفی یا ډیر مهربانا ابراهیم علی السلام وی بابا جی الله پما ډیر مهربانا دی کی دی شه زداغنا ستاره پر بخنه وغواړم الله قبول کی و اعتزلکم موزی جدا کېږم ستاسو نه و اعتزلکم زه جدا کېږم ستاسو نه وما او د هغې معبودانو نه تدعونا چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه دا تاسو چې د کوم بوتانو عبادت کوي د دین هم زه جدا کېږم و ادعو او زه عبادت کوم ربي د خپل رب او په الله مې باور ده چې الله به مې په خپل عبادت کې کامیابی نصیب کړي عسا قریبه ده الله اكون بدعاء ربي چې زبنشم په دعا د خپل رب شقیا ناکامیاب فلم د الله یو حدیث کې به درته راشي د ټولو نه زیات رسول الله وایي زه غیرتي یم او زما نه زیات غیرتي هغه الله دی یروره چې د الله دپاره خو دې قرباني وکړې که نه دین خو دې دین دی قیامت خو آخرت خو دې آخرت دی چې دنیا به دې الله درسته کړي دا اوس دې قرباني کوي پوخ عمر دی اولاد یې نشته خو چې قرباني وکړه د دین الله ولا فورا بچي ورک یو بچي ورک ولا بل ورک ولا نوسي ورک فلما اتصلهم هر کله چې دی پډړ شو دا غوینه ځان له شو دا غوینه وما او د هغه معبودانو نه یعبدون چې دی عبادت کو من دون الله بغیر د الله نه په ډډه شو تی او لاړو دا عراق پریخو او لاړو شام ته هجرت وکړو نو ګورئ وهبنا له من ورک اغتا اسحاق حضرت اسحاق دا می ولد خزه و حضرت ساره بی بی شنډه وا الله دا غنه ولد غور ک زوی اسحاق او دی لا ژوند دیو چې بیا واپس نوسی مو شو یعقوب او حضرت یعقوب اسحاق زوی و یعقوب یې نوسی و دا څنګه هستی وي وایي غږ یې مه کوئ وکلن او دا هر یو که اسحاق دی او که یعقوب دی جعلنا نبیا ګرځولیو منګه پیغمبران ووهبنا لهم من ورکړیو اغوی ته من رحمتنا د رحمت زمنګ نه ما ولا د خپل رحمت نه ورک ورکړو څه شی می ورکړو مراد د رحمت نه دی نبوت دینداری نبوت مم ور کړیو دینداری مم ور کړیو او واجبہ کار دی وجعلنا لهم او من ګرځولیو دا غوی د پاره لسان صدق علیه بیان د عزت بیان د عزت اوچت لسان د جبه ته وی دلته ته مراد دا جبه نه ده الفاظ ته مراد دی الفاظ تاسو وایې کنه پښتو جبه نو مراد د پښتو ژبې نه سي د الفاظ عربي ژبه نو هغې نه دا مراد نه ده هغه د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 قوم ته هم دعاګانې وکړي د کومو ملګرو بچي بار تللي دي په سفر باندې هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاکې کامیاب خپل وطن ته راولي عمرو والا تللي دي هغوی له دعاګانې وکړي چې الله پاک د هغوی اعمال قبول کړي روغ جوړ الله خپل وطن ته راولي او هغوی کومې دعاګانې کوي الله پاک هغه دعاګانو کې موږ لم حصه راکړي وصلی الله